او دې کې د سلور ډلو بیان او صورتم سلور حصے و اول حصہ کې مشرکین دویم کې اهل کتاب دریم حصہ کې بیان د منافقانو شورو او داوی تقریبا د او یو نزیات قباحتونه او قسمونه بیانېدل د تبوک په موقع باندې منافقانو خپل منافقت خولیو او جهاد نه پاتې شي هغه حالات الله بیانول یا تزیرون الیکم دا تتمه ده د بیان د منافقانو د منافقانو بیان ختمي او سخاز غړ غړ قباحتونه دي کې بیانې نبی علیہ السلام دوی پیغمبره دی خو بهانه وکړي جهاد نه پاتې شو سراله لغه وخت عذرونه پیش کړل د دروغ رښتیاو چاوي زمون کور کې څوک نشته چاوي جهاد لنشم تلې عذر مې ده خو ته چې واپس تبوک نراشې نو بیا به دوی دل راځي بیا به خپلې بانې او دروغ وایي خو ته د دوی د عذرونه مه قبلوه الله ته معلوم دي دوی دروغ ویلي دي داغه بیان کوي یا تزرون الیکم د دروغو بانې به کوي تاسو ته یا تزرون دروغو بانې مراد د دروغو بانې به کوي الیکم تاسو ته زارجاتم چې کله تاسو واپس شئ د تبوک نه الیهم دوی ته قل نو ته ورته ویلا تا تزرو او زرونه مبیان ویل نو من لکم هرگز مون باور نکو پتا سو یقین نکو زکا قد نبأنا الله یقینا خبر را کړی دی مونږ ته الله من اخبارکم استاسو د واقعاتو د حالاتو چې عذر نو اسم دروغ وي او آینده به هم سيحلفون بالله زرد چې قسمونه بو خوري تاسو ته بالله په الله لکم تاسو ته عذرونه بو وي اذن قلبتم کله چې تاسو را واپس شي له هم دیتا مقصد به سي لتو رضوانهم چې تاسو مخواړه د دوینا او ملامت نه کې نو ځان د ملامتیا نه بشکور د پاره و تاسو ته قسمونه خوري خو فارضوانهم مختواړه انهم بشکدیر سن پلیتی خو الله ناراضي کی الاعراب اشد کفرا ونفاقا دا بیا زجر باندو والا ډیر سختی په کفر و نفاقا او په نفاق کې واجدرو او ډیر لایق دی الله یعلمو چې نه پويږي حدود ما په حدود او احکام ما اغه انزل الله او چې الله را لګلی الله رسولي په خپل پیغمبر او الله والا علیم پوی دی حکیم حکمت والا منافقان اصل کې دوه قسمو یو شهری منافقان د خار دویم د باندو دلته د باندو غ بیانې باندو غ خو نور لاندې دي زکه جاهل دي ناپوهي دي نو د باندو منافقانو کوم دغه سي منافقت ومن الاعراب او بازي د باندو والو نه منغدي يتخذو چي غني ما هغه ينفقو چې خرج کوي مغرما تاوان دویم د باندو کې مداسې منافقان شتا چې هغه مال لګول دا تاوان غړي وای تربص بكم الدوائر او انتظار کوي پتا سبانه د حوادثو تاسو باره کې خیال لزا هر وخت جنگ منګ لذي یو ورځ به اخلاص شو مړ بشي نو پتا سو د حوادثو انتظار دی علیهم دائرة السوء په دی باندې دی آفتونه او په دی باندې حوادث دی بد بد په دی قسمه قسم حوادث راځي کلا عذاب کلا مصیبت والله والا سمین واری اوریدون کې علیمن پوی دی ومن الاعراب ها ټول باندو والا بد دی وی خم پکشت په باندې چانو کې ومن الاعراب بعضی د باندو والا نه منغه دی یومنو بالله چې ایمان دی په الله او یوم الاخر او پرز د اخرت خو یتخذو غنی ما هغه ينفق چې خرج کوي او قربات عند الله ذریعہ د نزدېکت د الله په نزد او صلوات الرسول او ذریعہ د دعا د پیغمبر چې پیغمبر براته دعا کی چې مالو لګو الله ته بنزدې شو الا خبردار انها دا مال لګول قربت لهم دا قربت او در ذریعه د نزدېکت د دوی لپاره سيدخلهم الله زرد چې داخل بکی دوی لره الله فی رحمتی په خپل رحمت کې جنت به ورکی ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی والسابقون الاولون سروس سلورم عیسی او سلورم ډلا بیان د مؤمنانو او مؤمنانو کې بیا قسمونه دي یو مجاهدین چه دغلته د تبوک په موقع جهاد لتلی وو اکثر صحابه دویمه ډله هغه وا چه جهاد نه پاتې شي مخلص صحابه خو جهاد نه پاتې شو لا نړ سلګه سستی ته شوی و ام بیا دو قسمو یو غو چې څنګه جهاد نه پاتې شونو احساس وسروش نبی علیہ السلام چې واپس راته نو ځان استنو پورې وتړو چې بس پیغمبرم سو پورې نیو پرې پرانیستی نو بس مونږ با دستنو پوریو توبه زرو وستا مسرعين بالتوبه دویما ډلا بګیاغه وا پات شو چای زر توبه مونږ وستا متکاسلین فی التوبه توبه کې مسستی کړي نو د دې درو وانو حکمونه بیانې اول بیان د مجاهدینو چې جهاد لتلی دي والسابقون الاولون هغه مخکې راتلون کې اسلام ته الاولون دی ګړون بيزي جنت ته اسلام ته اول راغلي دي جنت ته بمړون بيزي دا من المهاجرین صد مهاجر دی ولنصار او صد انصارون دی والذین واکسان تبعوهم چې تابع شوی دی انصار او مهاجر به احسان په احسان او اخلاص کې درې قسمه صحابه شو مهاجر انصار او الذین تبعوهم به احسان دا غرستنی چې کم د فتح مکه نه بعد لکه ابو سفیان رضی الله عنه دارنګ معاویه رضی الله عنه هند رضی الله عنه دغه خلق ور رضی الله عنهم الله راضی دې د دې ټولو نو ورزوان او دوی راضی دي د الله نه که مهاجر دې که انصاری دې او که والذین تبعون باحسان وعد لهم الله تیار کړی دي لره جناتین جنتونه تجری چې روان به تا تعالی انهار لانه دونو دا غین نهرونو خالدین فی ابدا همیشه وی پدې کې همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی د ډیر لویه وممن حولکم من الاعراب بیا رد په منافقانو مقصد په کې تحذير د مؤمنانو ته مؤمنانو خیال کوي د منافقانو غونته نشي وممن حولکم من الاعراب او بازي ګیر چاپیره د بانډو والونه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او د مدینه والو کم مدینه کې دنم شتا او بهر خو شمس مردو علی النفاق چې کلک دي په نفاق لا تعلمهم تاسو نه پیژنې تاسو یې پیژنې نه دوکه کوي ځان د ظاهر کې مسلمان وي خو نحنو نعلم الله وي مونږه پیژنو سنعذبهم ذره چې سزا به له ورکو مرتين دو ځله دو ځله یو دنیا کې دویم قبر کې ثم يردون بیا واپس کړي شي له عذاب عظیم عذاب لوی ته آخرت کې نو دو عذاب یو د دنیا شو دویم د قبر او يردون الى عذاب عظیم آخرت نو درې عذاب شو نو اثبات د عذاب قبر هم تیو شو چې د قبر عذاب شته واخرون او نور دی طرفو چاوی اقرار کړي دي بذنوبهم دې ځای نه اوس د مؤمنانو بیان، یو خوا مجاهدینو چې جهاد له تلي وو، سستي نه وه کړې، هغه صحابه او دویم کې سمغه دي چې سستی شوی د جهاد نه پاتې شي نن سبا کې پاتیو نن زو سبا زو اخر چې مجاهدین لاړل او دی پاتې شو نو اخرون نور دی طرفو چې اقرار کړي به ذنوبهم د خپل جرمونو خلتو ګډ کړی دی عملا صالحا عمل نیک واخر سیئا او بل بد نیک عمل مشته خدا بد مکو بد سستی د جهاد نه عسى الله قریب د الله یتوب علیهم چې بدی باندې مهربانیو کی ان الله بشک الله غفور رحیم بخون کې مهربان دی جهاد لا چنری تیری نو هغه بیا خپل منځ کې دوه قسمو یو ډلاغه وا چای زر احساس کړو او توبه استوا هغه د ابو لبابا ډله ده ابو لبابا رضی الله عنه دا غمرګری ای زر احساس وش زر رالل د نبی علی السلام د واپسې نمخ کی او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړو اوسم په مسجد نبوي کې اغستنشتا همغه بعینه نه دی خدای په ځای جوړی نو لیکلی پی هذه استوانة ابی لبابه دا د ابو لبابه هغه ستن ده چې هغه ور پورې ځان تړلی وو او ویلو چې پیغمبر سو پورې په خپل لاس نیو پرانیستی نو مونږ بنه پرانیزه نبی علیہ السلام چې راغی داسې دی وی دی بس جهان نه پاتې شي او ځان له سزا ورکړي ها د الله حکم چې راشي بیا وګورو نو دا حکم بیا راغی دا واله د الله دین کې قبول ک الله وی واخله دی ان صلاتک بشکا ستا دعا دوی د پاره سکن اللهم د اطمینان د زړه دی دوی د پاره والله والله سمین اوریدون کې علیمن پوی دی علم یعلمو آیا دوی پوی نه دي چې ان الله بشکا الله هو يقبل التوبه قبلته تو قبلی توبه عن عبادی د خپل بندگانو نو یا خود صدقات او منظوری خیراتونه صدقې موان الله بشک الله هو تواب الرحیم توبه قبلون کې مهربان دی وقل ورته وایا هه مرو عمل کوي فسير الله زرد چې وویني الله عملکم عملکم استاس عمل ورسول او رسول خپل رسول ته به او خی والمؤمنین او مؤمنانو ته به او خی وستردون او زر چې تاسو واپس کړئ شی ال عالم الغیب هغه ذات ته چې پوی دی په غیب او شاهد او پخکارو فینبئکم بس الله برلا خبر در کی بما پا سبانه کنتم تعملون چې تاسو عمل کاو واخرون ادوی مدلا متکاسرین فی التوبه دا درې صحابه دي کعب بن مالک دی رضی الله عنه هلال بن امیه دی او مراره ابن ربی دی رضی الله عنهما دا درې صحابه وو دی توبه کې مسستی کړي وا جهاد لتلینو کعب رضی الله عنه خپل واقع وای احادیث کتابونو کې بخاری و غیره کې ریاض صالحین والا هم نقل کړي دا وګد حدیث چې جهاد نه مان سستی شوی و اراده مې د تلو و خو نن سبا نن سبا کې پاتې شو وګد واقع ده نو دغه درې ثوابو دوی توبه کم سستی وکړه انورو خلاړ ځانونه او تړل دوی نه تړل وای چې نبی علی السلام واپس راغی نو ماته مرګرو وې ورشه مړه سه د دروغ مروغ وته وای ځان به اخلاص کې ډېر خلک را لل دروغ ورته وې او پیغمبر ما ایما ته چې په دروغ نه خلاصېږم دا منافقان دي دروغ وې زه دروغ نشم وې خلاړم نبی علی السلام ته مخه تکیناست وی هغه راته وی چې ولی څه چلو ما ورته وی قسم په الله که دروغ د تو ویم نو دوکه به کم خچل راځي خدا دا دروغ نه ویم را د پته را چې بده کې نجات نشته اس چل نو خصوصي ونن سبا کې پاتې شو وی نبی علیہ السلام راته پاس بس الله به حکم را لېږي نو دا درې صحابه دي دوی سره 40 ورځې بایکاټ شوی خبره اترې بند وي 50 ورځې پچاس، چالیس ورځې خبرې بندې وې، چالیس چې پوره شوې، نو آخري لس ورځو کې یې والا ښځو ته هم وویل چې دوی سره خبرې اترې بندې کړي، نو ښځو یې باندې هم پابندي ولګېده، آخر بیا په پنځوستمه ورځ باندې حکم راغلی دی، به وروسته راشي، نو د هغې ذکر کوي. واخرون او نور دی مرجونا چې دی روست کړی شوی دی امر الله دا الله فیصله ته اما يعظم یا بولا الله سزا ورکی و اما یتوب علیهم یا مهربانی بیوږي والله والا علیمون پوی دی حکیمون حکمت والا والذین اتخذوا مسجدا زرارا بیا رد په منافقانو منافقانو باندې بیا رد کړي او مؤمنانو لا تنبیه ور کوي تحذیر للمؤمنین ځان د منافقانو د چال نه بچ کړي دا چې کله نبی علی السلام تبوک ته ته نو منافقانو د مسجد قباء مقابله کې یو جمعه جوړ کړو چې آیت قرآن مسجد زرار وای او دا یو راهب پیرو دا غنوم عامر راهب دی او مشهور صحابي حنزله رضی الله عنه داغه پلارو زوی مخلص صحابي دی او دا منافق دی بلکې عیسائی شوی نو دروم سره راز بازو نو درومیانو په سازش د جمعات بنوم یو چونه جوړ کړی و مطلب دا و چې دی ته وسله وروړو را جمع کوو او چې کله وسله جمع شینو بیا مدینه کې بغاوت شروع کو دغه نیت خو نو مې ولې د جمعات ورکړو او نبی علیہ السلام د پیغمبر تراشه ته پکې او دوه رکعات منځو کې افتتاح وکا نبی علیہ السلام ته وې زه خو تبوک تزم چې واپس را شم بیا به افتتاح وکم نو دا یا تو نرال خیال کا د جمعات نه دا خو د zarar د پاره جوړ شوی والذین کسان اتخذوا مسجدا زرارا چې جوړ کړي د جمعات زرارن د پاره د zarar رسول اسلام توکفرن او د پاره د خورولو د کفر کفر به دې زنه خوري وتفریقا بین المؤمنین او د پاره د ډله بازی جوړولو په منځ د مؤمنانو کې مؤمنان ډلې ډلې کوي و ارسادن او مورچه د لمن دا چا د پاره حرب الله او رسوله چې خلاف کړي د الله او د الله د رسول من قبل د مخکنه مخکنه خلاف کړي ابو عامر راهب نومو خو ولا يحلفن خامخ دی وقسمونه خوري چې نه رد نه زموږ اراده نه ده الا الحسنا مگر د نیکه دی وی دا جمعه تمزکه جوړ کو چې دا بل جمعه ترانه ډیر لره دي او بډاګان معذور خلک نشیتلې نو جوخم ول جمعه جوړ دون لري نو لکه چې زغه جمعه ډیر غټ شوی دی نو دا مزه زرار دا جمعه دی سره د قبا او د دسونو زیل ټرونه وغیرہ چی دا په مزه زرار په زی باندې دی بس نه خل والله والا یشهد گوی کین نو بشګدوی لکاذبون خامخا دروغ جن دی اسینو ولد جمعه تور کړي دی وې د بډاګانو معذور د پارم جوړ کړي لا تقوم فی ابدا مودرګه پدې کې چرې مونږه پر چرې نه درېږي له مسجد نه جمعه تو سې سال تقوا چې دا غي بنیاد خصې شوی په تقوا باندې من اول یومن دا اول ورځې احق ډېر لایق ان تقوم فی چې ته باغی کې ودرېږي مسجد قباء دی فيه رجال دا د اسلام اولنې جمعه ته مسجد نبوي رسو جوړ شوی دی فيه رجال پدې کې سړي یحبون چې خوخی ان یتطهروا چې ځان خپاک کی ظاهر او باطن خپا کوي او الله ولا يحب المتطهرين خو خیدا غسی پاکي کوونکی تپوس دی نبی علیہ السلام کړو تاسو څه چل کوي چې د الله تاسو د پاکه بیان کړي وی چې مونږ کلا او د اسمات کو استنجو کو په لوټه نو بیا په اوبو باندې استنجا کو دغه پاکواله پروزی سره د دی اباده یا سره د دی بانی فی نار جهنم بور د جهنم کې والله والا لا یهن القوم الظالمین توفیق نور کې قوم ظالمانو ته مطلب دا چې نبی علیہ السلام ته پته ولګی چې واپس راغی جمعه ته اونړو نه لاوی دا جمعه چې تاسو نړو دا لاړ جهنم ته پریوت لا یزال بنیانو ما میشه وی د دی دا هر وخت تر مرګ به دا یره وا سو خبر نش والله والا علیمون پوی د حکیمون حکمت والا ان الله اشترى من المؤمنین ترغیب دی بیا جهاد بشک الله غسه د مؤمنانو نه دین بسونو د دی مالونه مال او نفس به ورکه نو به ان لهم الجنه بشک دوی له جنت جنت په مال او جان قربانه ملاوی یو قاتلون دی جنگ بکئی فی سبیل الله دا الله پلار کې فیقتلون یابا فیقتلون دوی به کافر وجنی و یقتلون او دوی به وجل کیږي شهیدان کیږي به حقا وعدن دا وعده ده علیه په الله باندې حقا حق په تورات په تورات کې ول انجیل انجیل کې ول قران او قران کې چې الله با دی به jihad کینو جنت به ملاوی او من او فاجا چې پرواله کو به اهلی د الله په وعده من الله دا بیاهدی په خپل وعده من الله د الله د طرفه چې کوم الله سره وعده کړی نو فاستبشروا بس خوشاله شه به بایکم الذی پغه سودا باندې بایاتم به چې تاسو کوم سودا وکړه الله سره سمانه مال جان مرکنو جنت به ملاوی وزارک الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون او صاحب د مؤمنان ورسره ورسره ځان کې دا صفات پیدا کی التائبون توبه استون کې العابدون عبادت کون کې صرف د الله الحمدون حمد ویون کې د الله السائحون سفر کون کې د الله په دین کې راکیون رکو کون کې ساجدون سجده کون کې الامرون حکم کوونکې بالمعروف په نیکه او نهونه عن المنکر منی کوونکې د منکر نه ولا حافظون له حدود الله او حفاظت کوونکې د الله د حدود او احکامو نو بشیر المؤمنین زیر ورک مؤمنانو ته وما کان للنبی والذین آمنو نهیدا عن استغفار المشرکین مشرک لبا استغفار هم نه غواړي ما کان للنبي ندي مناسب او جائز پیغمبر لو الذين امنوا مؤمنان لا يستغفروا چې بخنه غواړي للمشرکین مشرکان ولا ولو کان اولی قربا اگر کې رشتہ داری من بعد ما پس هغه نه تبین لهم چې دي تخکار شي چې انما اصحاب الجحیم دا جهنميانو نو مشرک له بدو بنو غواړي استغفار بنو غواړي چې په کفر دنیا نه تری ځکه نبی علی السلام ترلا استغفار غوسته نه الله وینه بغوستلی کی وما کان استغفار ابراهیم سوال پیدا کی چې خنو ابراهیم علی السلام چې پلار له مغفرت غوسته او یغه تم پته نه و چې پته وته لګی د نو بس هغه به استغفار بنک وما کان استغفار ابراهیم او نو استغفار د ابراهیم علی السلام لوی خپل پلار لا اله موعدتن مګر د وجې د غواده وعدها چې کړي ودا یاهو د سره خو فلما تبین له کله چې خکارا شو د ته چې انه عدو لله چې دا خو دشمن د الله دی په کفر مړ دی نو تبرا منه نو برات اختیار منه د پلار د استغفار نه ان ابراهیم بهشکه ابراهیم لا لا اواهن ډیر نرم زړه او حلیم صبرناک او نرم زړه والو وما کان الله ليذل قوما خ نو دا خو بیا هم غلط کار کړو کن استغفار مشرک لویل او خ خبره نه وا جواب داده چې او سړی یو کارو کی او د شریعت حکم لراغلی نه روس بیا حکم راشي نو کومخ کې کار کړی نو دغه به ګنانی په دین نیول کی دا د آیات مطلب دی نور ګران دی بس مې حاصل وي ترجمه ته زوګی دی وما کان الله ندی الله ليذل قوما ليذل قوما چې حکم د گمراهي وای قومن قومن په یو قوم باندې زهداهم پس داغینه چې هدایت ولکړي ایمان وروړو د ایمان نه بعد د گمراه حکم په نه لګی حتا تر دې پر یو بین لهم چې بیان کی دوی ته ما احکام یتقون چې دوی تیزان بچکی سو ور چې الله ما یتقون احکام نی بیان کړي د منه حکم نی راغلی نو یو مؤمن باندې په یو کار کولو دا گمراه حکم نه لګی یعنی هغه ګناګار نشمیرل کی لکه شراب حرامو رستو حرام شو مخکنه صحابه اسکل نا ګنا نه و رستو بیا حرام شو مې اسکانو دا غینه بعد یو سوس کینو ګناګار دارنګ استغفار د مشرک سو بورې شي من نه وراغله نو چې چا غوسه د ګناګار نه دی خو چې کله من رااله نو اوس بنه کوي ان الله بشک الله بكل شيء عليم پاره او شي پوي دي ان الله بشک الله له دی الله لره ملک السماوات والارض اختیار د اسمانونو زمکه دی یحیی و یمیت ژوندی کول او مړ کول کوي او مالکم من دون الله من ولی ولا نصير او نشتا سره سیوا د الله نه نسوک معاون نه مددگار لقد تاب الله علی النبی بشارت مجاهدینو د تبوک تا وګوره په سخ وخت کې افرین جهاد کړي دي لقد تاب الله یقینا مهرباني کړي والا علی النبی په پیغمبر والمهاجرین او په مهاجر والانصار او په انصار باندې الذين کسانو تبعوه چې تابعداري د پیغمبر کړو فی ساعت العسرته پاغه سخ وخت کې سخ سفر وګد من بعد ما پس دا نه کا د قریب و یزیو چې کاګه شوی قلوب فریق منهم زړونه د یو ډلې په دوی کې کیدای شو چې جهاد نه پاتې شوی خو ثم تاب الله علیهم ثم تاب علیهم بیا الله مهرباني وکړه په دوی او کله کې کړل انه بشک الله بهم بدی باندې رؤوف الرحیم مشفق د مهربان څنګه چې په پیغمبر او عام صحابه باندې مهرباني وکړه نو دغه رنګ وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا وسغه درې صحابه چې رستو کړی شي ګورو بد الله حکم برازي کعب رضی الله عنه مر هلال ابن امیه مراره ابن ربی رضی الله عنهما وعلى الثلاثه الذين او الله مهرباني وکړه توبه قبول کړه دا غدرو کسانو خلفو چرستو کړي شي او دا الله حکم دا حتا تر دې پورې اذا زاقت عليهم الارض چې تنگ شي او په دې باندې زما کا بیمار حبت سره د فراخ واري وزاقت عليهم او تنگ شي په دې باندې انفسهم خپل ځانونه د ځان نم تنګ شیو جون سخت شو ځکه بایکاټ وسره شو خبره اترې وسره خلکو پرې خو دی ډیر تنگ شو وزونو یقینو چې الله مل جامن الله نشته ده زید خلاصی ده الله نه الا الیه مگر دغه الله ده ثم تاب علیهم بیا الله توفیق ورک دوی ته لیتو چې توبه وباسي ان الله بیشک الله هو تواب رحیم توبه قبل ان کې مهربان دی یا ایو الذین امنوا تقوا الله ترغیب یا جهاد ته مؤمنانو د الله نو ویریږي وکونو شی مع الصادقین سره د ریشتینو جهاد کوونکو سره شي ما کان له اهل المدینه و من حولهم او ندی پکار مدینه والا لا او غیر چا پیر خلق لمن الاعراب د باندو والونه ان يتخلفو چې رسو پاتې شي رسول الله د پیغمبر د الله نه ولا يرغبون او دی لدا ندی پکا چې دوی ترجی ورکی به انفسهم خپل ځان لا نفسي په نفس د پیغمبر مطلب مؤمنان لدا ندی پکا چې پیغمبر د جهاد لذي او د جهاد نه پاتې کیږي او دارنګ دی لدا ندی پکار چې خپل ځان د پیغمبر په ځان اوچت کی پیغمبر بزان کړی او دی په آرام کور کې ناشتي وی ذالک دا حکم د دی وجه دی چې بیان نو بشک دوی چې لا یصيبهم زمون نرسیږي دوی ته ستن د ولا نسب نستړیواله ولا مخمستن لوګا فی سبیل الله د الله پلار کې ولا یتعون او ندوی ګرځي موت ان په یولار یغیز الکفار چې غوسه کیږي په کافر ولا ینالونا او دین حاصلې من عدوین د دشمن نه نه اعلان څه مال څه شی مال او مراد الا كتب لهم مگر لیکل کیږي دوی لره به پدې عمل صالح اجر نیک جهاد له پیغمبر صحبت کې تللی نو هر هر حرکت نیکی دا ان الله بشک الله لا یذیو نزای کی اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي نفقتا صغیرتا خرج لګ ولا کبیرتا نډیر ولا یقطعون او دوی پرې کوي پرې کول نه مراد سفر کول وادین په یو میدان او تنګي کې الا کتب لهم مگر لیکل کېږي دوی لره نه کوي لیزیهم الله دې لپاره چې بدل ورکړي الله دوی ته احسن ما کانوا یعملون خدا غس یعملون چې دوی عمل کاو د عمل بهتر بدله وما کان المؤمنون لینفروا کافه دا ترغیب دی جهاد تبیا وما كان المؤمنون لينفروا كافا ندی پکار مؤمنان الله چې لاړ شي کافتن ټول ټول د جهاد نه نزي ولی پکې به بیماری معذوری هغه دې پاتې شي کنه ها نور بزی د هر قوم نه بسخه کسان جهاد لذي چې کله جهاد فرض کفایه فلولا نفر ولی نزی من کل فرقه د هر ډلې نه منهم بدی کی طائفتون یو ډله یتفقهو چې پوهه حاصله کی فی الدین په دین کې دلته خدا د دین د علم ترغیب ده نه دا جهاد یادای ویل یتفقهو هر یو قوم نه دی هر قبیلی نه دی سکسان جهاد لاړ شي د امیر صحبت کې ولی ویلی تفقه فی الدین د د پاره چې پوی د جهاد حاصله کی د دین سمان امیر سره ځای چې د امیر نه جهاد ټریننګ حاصل کې کنه زینو امیر به سباله وفات پیغمبر وفات شوی نو جهاد چل به څنګه زده کیږي نو د هر قوم نه د خلک زی چې چل زده کوي تفقه فی الدین د جهاد هغه علم مراد د آیات سو علما د عام علم بارکه مو یم سیدا خودل ته د جهاد سره په دې طریقه لګي ولی ينظرو او دې د پاره چې دوی ویری قوم خپل قوم زاره جو الیم کله چې دوی را واپس شي قوم ته نو جهادي چې کړي جی واپس راشي نور مو یری تکړه شه جهاد لاله شه لاله هم دې د پاره یحذرونه چې دوی ویریږي وایند کی سستی نه کوي یا ای الذین امنو بیا ترغیب جهاد ته او چې علم سره لګی نو علم نه ادا سه معنا ده و ما کان المؤمنون لینفروا کافا مؤمنان لندی پکار چې لاړ شي ټول جهاد لا کله چې جهاد فرض کفایي ټول جهاد لنځي څه د علم لم لاړ شي فلولا نفر من کل فرقه ولی نزي یو ډله منهم د من کل فرقه د هر قوم ډله نه منهم بدی کی طائفتون یو ډله یتفقهوا فی الدین چې د الله دین زدکی ولی ينظروا قومهم د علم مقصد سره علم لچی لاړ شي وای چې او یری خپل قوم کله چې را واپس شي دوی ته علم یو کو نه دا نه چې ټپه کا بیا وی چې علم لاړې قران او دین دې زکه نو خپل قوم ته چې واپس شي بیان وکړي تا قران ووی ایزده دی که دوره دی وکړه نو دا نه چی بس ټپی کی ایزده دی که چی لاړی نو خپل قوم ته بیان که لعل هم دی لپاره یحذرون چی دی ویریږی ځان د شر بدعت او د بی دینی نه بچ یا ایها الذین آمنو سره بیا ترغیب جهاد ای ایمان والو جنګ کوی هغه کسانو سره چی نږدی دی تاسو ته یلونکم من الکفار د کافرونه شروع به د نږدی کافر نه کی. وليجدو فيکم غلظه او پکار ده چی دی ومونی مومی په تاسو کې سخواله سختی کلکواله نو غیرت او کلکواله ځان کې پیدا کې نرمی نه وعلم او پوش ان الله بشک الله مع المتقین متقیانو سره ده زجر منافقانو ته وای ځا ما انزل سوره کله چې نازلیږي او سوره فمنهم بعضی په دې کې منغه دی یقولو چې وای د خندا په تور وای استهزان قران والا ته وای لګا قران له خزیر ازې ترخ کې د قران نیولی وایوکم کم یو تاسو کې زادت او زیات ک دلرا هذه دی قران ایمان ان ایمان الګه قران لذي راضي په دې قران دی ایمان جوړ شو کنه تا ته بداوي ځکه بعضي خلک کوئی کنه په قران ایمان نه جوړي نو دا سی وتا ته وي قران باندې ایمان جوړ شو کاسه تل راتله کله وي وګوره دا دوی قران ته کې ناستل او مغه سي د قران درس کیږی یا پلانکی جومات کی او خلک وته کینی او مغه سه هغه سړی ګیره خری ګیره پرې نه خونه الکه دا د قران نقصان دی که سړی نقصان او سړی خپل کار دی او ګور پلان کې داسې کوي او قران د کینی نه دا خود د نقصان نو دا خبره کوي دا د منافق کاری چې قران بسی وای الله یا فمل الذین کسانا منو چې ایمان وروړي فزادتهم زیاتې دی لرا دا قران ایمان ایمان وهم یستبشرون دی په دې خوشحالي ګم په قران مؤمن با په دې به ایمان زیاتیږي مو خوشاله وي خو اما الذين غسان فی قلوبهم چې زړونو کې مرزون مرز منافقت ته فزادتهم زیاتې دوی لره سن پلیتی او ګندګي الارسم نو نوې پلیتی الارسم سره دا غزړې پلیته مخکې منافقي قران چې بیانېږي او د څه خبر اوري حکم او په دخونه لګي نو دا غینه منکر شي نو نور پلیتی زیات شي نو چې قران سمره اوري نو د کافر کی پکار چې توبه استي و توبه نو باسي پاکستانيان دي لکه نن سبا کال کې خامخا یو ځل نیم کله سیلابونه راځي کله زلزلې راځي کله اپریشن کی خو نه توبه واسي او نه الله تعالی ګرځي وای وای زما انزل سورتون کله چې نازل شي او صورت نازلېږي یو صورت قران درس کیږي بیان کیږي نظر باز ملا باز ګوري باز بازو ته ها د منافق حال خي قران سره نه لګي دا نو چې قران بیانېږي کنه نو دوی دا سیناستی نو یو بل ته داسې وګوري او سترګې مرګي وي یو بل ته زه چې زوی درس شروع شي یو بل ته سترګې وي زه چې یا روزو نو بس یو بل ته سترګې وي وزي بار چې بار وزي چې داسې دی ورنه پناشي نو خپل کې یو بل ته وي حال یا راکم آیا اولی دی تاسو منه حدن چا الګه چا خلیدلی نو نه نه نه نیولی دی خاصو منظر فو بیا لاړ شي نو قران نه دا څه کوي دا مون په خپل لیدلې دي مونږ باغ جمعات کې درس کو نل تبسو د قران دشمنان نور کله بنا سو جمعات کې و چې د قران د ماسوتن درس ټیم بشو بس بیا به سنت هم نه کول زر و په منډو وته نو بار به د گیټ نه ولاړو بیا به غپ لگاو مونږ بلیدل ما خپل دې یو بل ته سسترګې مرګي وای قران سور لا سوا کال مخکې وی زمانی کو بابا مې اب قران تناسو ډېر پابندې سي ناغه ورځ پکې ونی و الکه تاسو ما زیګر داسې ناسي جمعات کې خو چې د ماستن د قران درس ټیم شنو تاسو روان نکنه جی زمونږه جی سیب زمون خزدا بچی دی اغیله زواوی خزا بچی نور کړنو یاد خو قران درسینو نو دا چل کوي هل یراکو من احدن قران نبی تختی ثم انصرفو الله وی دی خو قران نه لاړل به عذر یو خو سړی عذر دی کار وغیره خو چې قران سره نه لګي او د قران نه تختی وای صرف الله قلوبهم الله واړو د دې زړه د هدایت نه د قران نه چې په زت تختی الله وی د هدایت نه زونه وړې دل بیانم د دې وجه دوی چې قوم دا قوم د لا يفقهون د الله په کتاب نه پوي ترغیب اتباع رسول ته پیغمبر تابعداري کوي لقد جاءکم رسولون یقینا راغله تاسو رسول من انفسکم تاسو د نفسونو نه ده نفس نه مراد بشر ده عزیزون گران ده علیه په د باندې معنی تم چې تاسو مشقت کیه تاسو مشقت په گران ده چې امت مې په تکلیف کینی او حریصون علیکم حرسناک ده تاسو په فائدې او بالمؤمنین په مؤمنانو خصوصا رؤوف الرحیم مشفق ده مهربان نو داسې بهترین پیغمبر چې په امت ډیر مین ده نو تاسو د تابعداري نه کوئ اجهاد لذین او تاسو جهاد لنزه دارن داغه د سنت اتباع نه کوي فین تولوا کچری دی وړیدل او پیغمبر اتباع نه کړنو فقل ورتوا یا حسبی الله کافی دی مال را الله لا اله الا هو نشته دی اجت را مشکل کوشا سیوا دا غنا علیه توکل تو په الله می باور وسد او رب العرش العظیم او د الله رب دې د عرش ډیر